وما زرابت عیناک الا لتزرب بسحبك في اعشار قلب مقتل زمونږ قوسر مولوی صاحب د الله وبخي مشر عالم وفات ته زیو زیو رحمان مولوی صاحب پلارو د شر لچرال ول استاد په دې شعر باندې ما او تا نه پیګو او دا ځان له خلق دی ولا هغه پیتیږي ضربت په معنا د بيدلو راځي او ضرب په معنا د وهلو راځي او په معنا د نیولو راځي دا د عربو قانونو عربو به او خلال کړه د دور جاهلیت کې نو دوه قسمه جواری به کوله یو دا چې دا اوخه به لس حصې کړه نو اوښه به یې لاله کړئ، سي سي به یې کړه او بیا به یې غشی راوړه او بوجۍ ته به یې د یو جاولې وچغني سړي په لاس وروارتل او دا به یې ولړل، نو د هر یو کس په لوک به یې غشی راوچتاوه، دا جواري وه، نو د چا په نوم به داسې غشی راوخوته چې هیڅ به پرې نه و، بیا هغه به دقسې کړنګ الذي کېناسته، پیسې به یې لګولې، په اوښه کې به یې پیسې لګولې وې، حصه به یې ونه شوه. او د چا به داسې غشره وخو چا به ویس یې وړلی نو امرالقیس وایي عنیزې ته چې عنیزې دا ته چې دا سترګې برګې برګې کې او کله چې جړغونې جړغونې شي او ځان داسې نازبین نازبین کې او د سترګو نه اوښکې روانې کې دا ته نه کې خدا د دې دپاره چې تا زما په زړه باندې جواري کړې ده او زما زړه دې لس حصې کړی دی لس حصې کړی او بیا دې په جواري کړی او دوه غشي دې په جوارۍ کې راختلي چې رقیب او معلا دی نو په رقیب وی سی لیکل شوی او په معلا درې سی لیکل شوی نو چې چا به لس حصې کړه وخه او دا دوه غشي به یې راوخاته په جواري کې چې غونډه وخه به یې ویوړله نو نور بس ټول هسې پاتې شو. نو ویل تا زما په زړه باندې جواري کړې او زما له دې لس حصې کړی دی او په جواري کې د رقیب او معلا راختلی دی نو غونډ له دې زما وړی دی زما له دې د ځان تابع کړی او ذلیل کړی دی نو چې څه وایي هغه کوي وما ضربت عیناک الا لتضربی بسهمه کې په اعشار قلب مقتلی پ په دې مقام کې زائده ده او نه تویوي دواړه سترګې ستا اوښکې نه تویوي دواړه سترګې ستا اوښکې الا مګر د دې وجنه تویي لتذربي چې ته واخلې ته واخلې بي سهمه کې په دواړو غشو خپلو اشاره قلبي مقتلې پې زايده ده لسي سي د زړه ذلیل زما لسي سي د زړه ذلیل زما زماړه د ذلیل کله او لسي سي کړه د جوار دي په کړه او دواړه غش دي په جواري کې راختلي غونډه د زما قبضه کړه نو اشاره قلبي مقتلې هغه لسي سي د زړه ذلیل زما دلته قتل په مانا د ذلیل توب دی ویقتلون الانبیاء د یهودو به انبیاء کمزوري کول ذلیل کول به دلته قتل په مانا د کمزورتیا مانا مرضی روح المانی په دا شعر پیش کړي خو چې تا سبانه ویلي نو تا ته روح المانی ترجمه نه کوي دا شعرو نو ته به وایې چې دې څه مقصد شو خو چې دلته دې زده کړي نو بیا به تا ته پته ولګي مقصد دا دی چې روح المانی وایي قتل په معنا د ذلیلتوب په یو چا کې ښه استعداد او ښه صلاحیت وي لیکن مقابلین یې ناکاره یو د هغه غس هغه مپلوچکۍ قسم قسم مشکلات او حالاتو ته پیدا کړي نو هغه د دعوت او تبلیغ لارې ملبندې کړي هر قسمه مشکلاتو ته پېښ کړي نو د هغه هغه صلاحیت مطلوب شي که نه دا په معنی د قطر شو پلانې حکم د مړي دی ولې د کار سړی او صلاحیتونه پکې خو دښمني پیدا شو ټوپک یې غاړه ته وارتاو نو هغه اوس د دعوت او تبلیغ د ګرځېدو نه دی د تقرو نه دی خلکو ته د دین د بیانولو نه دی ځکه چې مشکل ورته پیدا شو کنه یا داسې خلک ورته پیدا کړي چې هغه کار نه شي کولی ګوره زمونږ د دې علاقې او د دې پورته علاقو فرق دی دې مثال د ضلع دی دا مثال د قبایلو دی هلته به ته د هر چا لحاظ کوې قومونه دي او د هر چا لحاظ به کېږه نه کار دله پیدا کوي او دلته مثال د ضلع دی سره غاړه ده اجتماعیت ژوند دی، ښه خلک هم کښته او بد هم کښته وخت تېرېږي، خو په هغو کې ټول بد دي، یو هم پکې ښه نشته، ځکه چې که معمولي درنه خپه شو نو کار به دله ګوري نسي که نه نو هغه هغه کار په اطرافو کې نشي کولای کوم کار چې په ښاریاو کې کېږي ها لوی لوی علما یو په اطرافو کې څه زاړه شي په پردو جرګو مرکو کې هسې خو غوړي ډېر خوري په څمڅو یې ګوټي او خو دا ختم ده او دا پلانی ده او دا د پلانی جرګه او دا د پلانی جوړه او صلح ده درې او څلور او پنځه ورځې پکې تېروي ایسته ختم شي دا ورځ د کاره یې وباسي هغه علمي صلاحیتونه ختم شي ښه وما زرافت عیناک نه تویوي سترګې ستا الا لتضربي مګر د دې دپاره چې ته واخلې بسهمه کې په دواړو غش په هغه دواړو غشو باندې احشاره قلب مقتل لسی سې د زړه ذلیل زما نو دلته د غشو نه مراد دا سترګې کا ستا دواړو سترګو زما په اړه باندې جواری کړی دا یو رقیب دی یو سترګه بل معلا دی غونډه د قبضه کړی وا بی ذات خدر لا یرام خباها تمتعت من لهو بها غیر معجلی دا هم ولا دمکی ورکوي وبیزت خدر وکماند ربا ډېر کراته سپینې جنکۍ سپینې جنکۍ لا یرام خباؤها چې قص او اراده نه کېده د هغې د خیمو چې څوک ورغلي وي تمتعت من لهو بها معنه په حاصله کړې ده د لوبو نه په هغې باندې غیره موجلی چه په ما جلتی نه کیدله چه شا پسی خلک را خبریږی او جلتی کوه نه څه سوچ او فکر می نه وو ډیر د هغه جینکو نه په پردو کی بندی چه اراده نه کیده د هغو د خیمو معنی فاصله کړی ده د لهوی د لوبو او د ټوکو ټقل او د ګپ شپ نه په هغی غیره موجلی په دی حال کی چه په ما جلتی نه کیده تجاوزت احرسا الیها وما شرا علی حراسا له یسرون مقتلی مقتل اسم ظرف ده ورې تاسو وایي په صحیحو کې د نصره باب د کرومه باب د فعلب د فتح باب او د علمه باب اسم ظرف مفتوح العين راځي او په صحیحو کې د دوه بابونو اسم ظرف مکسور العين راځي ضرب او حسبه ضرب او حسب او د ناقص او د اجوفي واوي وو او د لطیف او د مضاعف اسم ضرب مفتولان راځي او د اجوفیایي او د مثال اسم ضرب غالبا مکسور العين راځي مقتل قتل يقتل نصر باب ده اسم ظرف ده سر يسر چې شي سر يسر نصر باب شي به خوشحالۍ ته وایي، تسر الناظرین، خوشحاله کوي کتونکي، او یو دی سر یسر، ضرب باب، په معنی د راز او په معنی د پټوالي راځي، یسرون، پټ، په معنی د پټوالي راځي، د هغې په مقابل کې یعلنون راځي، دلته یسرون دی، ښه، حراسا، په صاد سره. حرس پسې سره فصل ته وایي یهلک الحرس والنسل یهلک الحرس والنسل څه شو فصل پسې سره فصل پسین سره څوکۍ په سواد سره حرس معاشره ټولګي ته وایي دا اسم جمع ده مفرد ولا د خپل لفظ نه نشته پرون مې ویلي شعر مضمون دا دی چې دغه جنۍ زه ولا د شپې ورغلم تر چاپېره ترې څوکیدار او کورینۍ تاو وه او د هغو نه زه وراوښتی یم او د شپې ورغلی یم او هغه کورینۍ او څوکیداران په ما داسې حریص وو زما په قتل چې دا به ویل چې کاشکې چې د شپې مړ کړو پټ او هیڅوک خبر نه شي. دا پټ ځکه چې دې ته خو ملک الذلیل وایي، ګمراه باچا، د دې خو ډېر قوت و، نوابان وو، پلار یې نواب و، ملک الذلیل ورته وایي، ګمراه. فی السماء تعرضت تعرض اسناء الوشاح المفصل وشاح په عربی کې هار ته وایي هار هار مفصل هغه هار ته وایي چې ځای په ځای پکې یو قسمه مرۍ او ځای په ځای پکې بله مرۍ لکه مثال کې ټولې سرې مرۍ زیب په زیب کې یوه سپینه مرۍ یا ټولې سپینې مرۍ، زیب په زیب کې یوه سره مرۍ، دا دی وشاح مفصل. اسنا یسنی اسنا په عربۍ کې مینځ د شي ته وایي مینځ ته. سنا یسنی مجرد دي، سنا یسنی سنا ته وایي. ونسنی علیک الخیر موږ په تا د خیر سنا وو، ښه صفت د چا. سنا یسنی تاوېدلو او ګرځېدو ته هم وایي، الا انهم یثنون صدورهم، خبردار دی چې دی کږوي سینې خپلې، تاووي سینې خپلې، منافقان. نو ثنا اثنی په معنی د ګرځېدو او د انصراف هم راځي، ثنا اثنی ثنا ته هم وایي، اثنا یثنی چې باب پالت د خجاو. چې دغې ترورۍ ته به زه، دغې جینۍ ته به زه په څه وخت کې ورتلم؟ په هغه وخت کې چې ثریا ستوري به د اسمان مینځ له راغلي وو. کنایه د دې دې نه چې شپه به پخه شوه، نیمه شپه به شوه، خلک به ودو شو، څوکیداران به ودو شو، نو دقه وخت کې به زه ورلم. اذا ما ثریا. کله چې ثريا ستوري فی السماء تعرضت په اسمان کې راوچت شو په اسمان کې راوچت شو راښکاره شو راښکاره شو تعرض اثناء الوشاح المفصل په شان ته د ښکاره کېدو دغه منځ مرو الوشاح المفصل په غهار کې ګران پکې څه نشته فجئت زه به ورغلم وقد نزت لي النوم ثيابها دې به استلې وي د خوب د پاره جامې د خوب د پاره به جامې استلې وي نو ولې لغړه لوکه څوکه به وسه لغړه و نه نه لدا ستره په خوا د پرده کې به استلې وي جامې الا لبسه المتفضل مگر زیته هغه زیته جامې به وي سمانه ده د خوب جامې خو به یې اغوستلې. بلکل لغړه به نه وه، خو هغه د ژوند جامې چې سړی به یې د ورځې اغوندي، هغه به یې ایستلې. ګوره خلک بد دي که نه، د شپې لپاره ځان له جامې او د دغه لپاره ځان له جامې، د هسې ناستې پاڅې لپاره ځان له جامې، نو د شپې جامې به یې اغوستې وې لکه بنین یې اغوستی دی. وغیره وغیره جامې به یې نرۍ اغوستې وې، په عامه یې د اوسېدو جامې به یې وښکلې وې. ورلم په دې حال کې چې ایستلې یې به یې د خوب لپاره جامې، له د سدرې لرې بیا جامې هم نه وې شو نه ایښودې، په خوا د پرده کې به یې ایښودې وې. الا لبسة المتفصل مګر هغه زیاتې جامې به یې نه وې ایستلې، هغه به یې وې. فقالت يمين الله ما لك حيلة وما ان ارى عنك الغواية تنجلي فقالت نو ويې ويل ما ته چې کله زه په دغه وخت کې ورغلم ويل يمين الله اقسم يمين الله قسم خورم په الله ما لک حیلة خدای دې په څه که تاله څه حیله ده چې اوس د پسې دا خلک راښکاره شي چې دا څه کوي دا څنګه راغلی دا ته څوک یې دا څه کوې نو ته به څه بانه کوې ځان پوه شو پې ته اوس په دې وخت کې راغلی نو که په تا دا خلک راښکاره خبر شي نو ته به تا ته وایي دا څه کوې نو ته به څه وایې نو قسم خورم په الله وایي هغوی ویل چې ما لکه حیلة نشته ستا لپاره حیله چې اوس د باندې خلک راښکاره شي ته به څه وایې وما ان ارانک الغوایة تنجلي ان په دې مقام کې زاید دی وما ارا او زه نینمه عنک ستانه الغوایت تنجلی چې دا ګمراهي د نه لرې شي د قیامته پورې ګمراهي دا ګمراهي ستانه نه لرې کېږي ته اوس وګوره دې شپې ته وما ان ارا ان زاید دی زه نینمه تنجلی عنک الغوایته چې لرې به شي ستا نه دا ګمراهي، لرې به شي ستا نه دا ګمراهي، دا ګمراهي دنه نه لرې کېږي. نو څه چل دې وکړو؟ خرجت بها تمشي تجر ورانا على اثرنا زه له مرت مرحلي دا دوه بیته لرې کړئ چې استخلاف شو خرجت بها راوې مستلا با استمراویسته دا کوره تم شي چې روانه وه تجر وراءنا راحکې شاته په موږ پسې راحکې شاته په موږ پسې زیلا مرت مرحلی لمن د پړونی پټدار لمن د پړونی پټدار اله اثرنا په قدمونو زمونږه دا پړونی اوږدو په ځمکه به دا پړونی را روانو د دې لپاره چې شګه وتلو دا پړ دی پړونی به بیرته قدمونه ورانول هسې نه چې دوخته څوک په دې منډ پسې په مونږ پسې را روان شو لاندې باسي په دې پوه شولې او چې چرته ځې کجا میری خرج تو به حاتم شي راوې نستلا چې را روانه وه تجرو ورا انا راحکې شاته په منګ پسې علا اثرنا په قدمونو زمنګا زینا مرت مرحلې لمن د پړونی پټدار مرت په عربی کې پړونی ته وایي دا ګور پړونی غټ پړونی چې زنانه په ځان اړکړی که نه هغې ته مرتون وایو مرحل هغې ته وایي پړوني ته چې ګلکاري ګلکاري پکې شوي او پټې پکې تلي هغې ته مرحل وایي ساده ټوټه نه او زیل په عربۍ کې لمنې ته وایي وروسته را روان دي فلما عجزنا ساحت الحي وانتحى بنا بطن خبت زحقات عقنقلي بطن خبط، خبط جور ته هم وایي، جور ځای. جوره کنده او خبط د یوه بیابان نوم هم دی په عربو کې. فلما عجزنا، کله چې موږ قطع کو، کټ هم کو، یعنې خلاص هم کو، ختم هم کو، ساحة الحي، میدان د محلې، د محلې د هغه میدان او د محلې د فضا نه ووتو، دی په خه کرتلی او چه روانی شرنګار کئ کنه نو اواز کی خلی چه خلک ځان ته متوجه کئ قران ته منع کړی دی چه په کور کی ښځه او خاوند دی نور څوک نشته خو زنانه هر قسمه ډول کئ پروا نشته خو چه بار ته ځی داسی به نه کئ د خلکو توجه ځان ته مه کوه ریون مخکی تیر شوی خوشبوی ته هم وای مړوالي ته مو پرون نوزاد کړی او دا د پینزیب ځای دا د پړکي ځای چې ډکي څه چاقي ډکي دغه ته هم وایي نو مقصد دا چې د دغه جنۍ د پښې د ښارونۍ پښې نه وي چې ته به یې ماتېږي نه ډکې ډکې پنډۍ وې بانډواله وه بانډواله جنۍ وه ډکې ډکې پنډۍ وې حسرتو بپوده راسیا پتا مایلت راتاو یې کړه په ما باندې هزیم الکشح باریک او نری تشي ری المخلخل او هغه پېل ځای نه د پېل ځای ډک ډک ځای نه د پېل ځای مقصد دا چې رامایله شوه راکږه شوه ما ته نری نری تشي بډوره جنۍ نه وه بډوره جنۍ نه وه نری نری تشي او د پېل ځای دا ځای نه پېړو دنګه جنۍ وه دنګه جینۍ وه بیضاء تکه سپینه وه تکه سپینه غیر مبازتین پړسپنه جینۍ نه ده پړسپنه جینۍ نه ده پړسپنه جینۍ پیژنې ټول عمر یې سر تړلی او جاهل د کار نه یم او د خدمت نه یم او چي ته هم ژاړي انګولي ته هم ژاړي ته به چپ پاکه پورګه دا څه توره ورځ ده نو دغه ده دې ته مفازه وایي او زیات دا پیسې د دې پوندې نه د لاندې چې روانې پیسې د پوندې نه د لاندې دا پلسپنه جنۍ ده نو محبتون محبحبتون نری باریک تشوي دي بیزا او تکسپینه ده د شیشې په شان صفا دی. خیرنه جینۍ هم نه ده چې پاو خیره یې په پوټي کې پروت دی، د خیرې د لاسه چې توره شوې ده، نه پاکه ګرځي، پاکه ګرځي. کسه جنجلي په شان د شیشې ده، خیره یې په ګرګس نه پرېږدي. د شیشې دپاره څه جنجل هم راځي، مرآت هم راځي، المؤمن مرآت للمؤمن، مؤمن به شیشه د مؤمني، مرآت هم راځي.